بسم الله الرحمن الرحيم واذا سمعوا او کل چواوی دوی ما انزل الى الرسول هغه کتاب چې نازل کړي شوی دی رسول صلی الله علیه وسلم ته ترا ویني بک اعینهم سترګې دودي تفیز من الدمع چې ډکیږي یعنی بهیږي د وختونه مما د وجه د دین عرف چې دی او پی جندلو من الحق حق لره رشتیا لره اهلیکم په خپل کور والا باندې باندې خوروي خپل کور وا کور کسانو باندې او کسوتهم او یا جامی دی هغه دی او تحریر رقبه یا زادول دی غلام دی مړی یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو انما الخمر یقینا شراب اسکل والمیسر او قمار کول جواری کول والانصاب او بندگی دے درگاہونو غیر الله عبادت والازلام او قسمت معلوم ول غشو سره رجسن نشته پا کسانو چې مان راوړې دي وعمل الصالحات او عمل کړ دې په طریقه د پیغمبر پاک علی السلام جناح سغنا فيما طعمو باغی کی چې دوی خړلې دي اذا متقو کله چې ځان بچ کړي د شرک نه وامنوا او پوره ایمان لري وعمل الصالحات عمل کوي په طریقه د پیغمبر یعنی نیک عمل ثم بیا اتقوا ځان بچ ساتي د حرامنا وا امنوا ایمان همیشه لري ثم بیا اتقوا ځان بچ ساتي د شبهاتنا واحسن او خسته عمل کوي والله يحب المحسنين او الله پاک مینا کوي د خسته عمل کن کون کو سرا پښتنه کړي او تاسو نه مخ کې او بیا په خپل پښتنه باندې هغه کفر ته ورسېد جواب کله ملاو شو ما جعل الله من بحيره ند جائز کړي الله پاک ند ګرځول الله پاک من بحيره د بحیرینا یعنی سو وکش لیدلې ولا صائبتن او نه آزاد پرې خودلې شوی ولا وسیلتن او نه پیوس کړې شوی ولا حامل او نه بچ شا یعنی ملا والا بچ داغه شا ملا والا او کله چې ویل شي دوی ته تعالو راشي الا ما انزل الله اغه ته چې نازل کړ دې الله تعالی و الى الرسول او راشي رسول صلی الله علیه وسلم تا قالو ویدوی حسبنا پورا د مونږ لرا ما وجدنا اغا لار چې مندلې دې مونږه علیه پاغه باندې ابا انا مشران خپل الى الله مرجعكم خاص الله ته ورګرځیدل ورګرځیدل دي تاسو جميعا د ټولو فینبئکم نو خبر بدر کړی تاسو ته بما کنتم پاغاملون چې تعملون کوي تاسو یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو شهادت بینکم یعنی ذالک دا طریقه خدا ادنا نزدی دا ان یأتو بالشهادتی دیتا نزدی دا چراتل البکوی دوی په شهادت سرا علا وجهها په طریقه داغی یعنی د وجه د یری د الله نه او یخافو یا بویریږي یوم یجمع الله الرسل فکم ورځ چې جمع وکړي الله تعالی رسولان ټول فیقول فسبوی الله پاک دوی ته ماذا اجبتم اجبتم ماذا اجبتم څنګه قبول شوی وې تاسو اذ ایتک کله چې کله کړه کله کړه ما تو بروح القدس پر روح پاک سره چې جبرئیل امین دی تو کلم الناس خبرې دې کولی خلقو سره تا فل مهد په غیګ د مور کې زنګو په حالت کې د مور په غیګ کې وکهلنا په پوخ عمر کې ان طاقت لري رب استاین معنا منی ستارب ان ينزل علينا چې نازل کړي چې را نازل کړي په مونږ باندې مائده من السماء یو دسترخوان د اسمان نه چې ډوډۍ نه ډکې تیار ډوډۍ برن الله راولي کی دا طاقت لري منی وي رب زمونږه انزل علینا نازل کړي په مونږ باندې مائدتن دسترخوان خوان چا تیار ډوړی من السماء د اسماننا تكون لنا عيدا چې وی مونږ لره اختر لاولنا مخکې نو زمونږ لره